او اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم کم خلک چې په دې کتاب باندې ایمان راوړي او د دې مطابق خپل عملونه صحیح کړي هغه لا زهره ورکړه چې دا غوي د پاره داسې باغونه دي چې لاندې بتري نهرونه بهيږي د دې باغونو میوه به په شکل کې د دنیا د میوو سره یو شان وي کله چې هغوی ته د خوراک د پاره یو میوه ورکړي شي نو هغوی بوایي چې په دنیا کې به هم دغه سی میوه مونږ ته راکړي کې دي شوي هلته به دا غوي د پاره پاکي بیبيانی وي او هلته به هغوی همیشه وي